په دې آیات مبارکه کې سلورم مثال ذکر کیږي دا خلقو د پاره چې بې ځای مال لګي لفظي ترجمه د آیات دا ده ایا ود احدکم آیا خو هغنی او تن پتا سو کی په دې آیات مبارکه کې الله رب العالمین د ریاکارو د عمل د بربادېدو مثال ذکر کړي چې کوم خلک مال لګي خرج کوي خود ریا او نمود د پاره خلق لدان خي نو دا عمل او دا صدقه ولې برباد نه میدان محشر کې به خالی جولې پاتې شي او د دې مثال دا چې لکه دنیا کې یو کمزور او بوډا کس وي او داغو د معاش ذریعہ صرف یو باغ وي او په هغه باغ باندې طوفان راشي چې اور په ولګي نو په اور سره د غباغ اوسوځي او د بیا بچی ماشومان ني بل باغ کرل نشي نو د چې کم د معیشت او د ژوند تیرولو سبب د اغټول ختم شو د دم لا ماته شو نو کوم سره چې د ریا په تور باندې صدقه لګي او مال خرج کوي په میدان محشر کې قیامت کې به مال په دې باندې بدله ملاويږي نو هغه خپل د صدقې غباخ پر یاکاری سره وسوځولو امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې په کتاب التفسیر کې ذکر کړی چې وزر عمر رضی الله عنه د صحابه کرامو نه د دې آیات باره کې تپوس کولو چې د دې څه مقصد دی نو صحابه کرامو الله اعلم الله په خپويږي عمر رضی الله عنه ورله غوسه شو چې یا جواب راکړي او یا خاموش کیږي دا خو جواب نه دی چې الله اعلم الله رب العالمین خو خپويږي په هر څه باندې عالم نه د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نه تاسو کو چې ته وایې د آیات څه مقصد نه نغوې د عمل مقصد د دې مثال مقصد دی د عمل هغه ورله کم عمل عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ورله بس یو عمل الله یادینو یا امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه فرمایل چې دا مثال دی د رجل غنی يعمل بطاعه الله دا مالدار کس چې هغه د الله تابعداري کوي نیک اعمال کوي مال لګوي ثم بعث الله له شیطانا فعمل بالمعاصي په اخر عمر کې ته الله شیطان مسلط کو دې په ګناهونو کې اخته شو د الله نافرمانی یې شروع کې حتا اغرق اعماله تر دې چې دې ګناهونو د دا غنیک اعمال د صدقات او خیراتونو ختم کړ غرق کړ نو د خاتمه ناکاره وشوه ځاني دنیا کې ستړی کړی دی خو څه اجر ورله ملاو نه شو لکه یو ګډا کسی او د هغه په باغ باندې اور ولګي نو بیا دا اوس او طاقت نه لري چې د بل باغ وکړي او د معاش او د ژوند تیرولو ذریعہ دی پیدا شي وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون الله وی دا مثالونه دي چې موږ خلکو له بیانو نه پويږي په دې باندې مگر عالمان بعض اهل علم چې د قران په یو مثال باندې بتیر شول کوم آیاتونو کې چې مثالونه ذکر دي او ګڼ مثالونه الله ذکر کړي علامہ ابن قیم رحمت الله علیه په مستقل کتاب لیکل په امثال القرآن باندې علما چې وکړه کوی نشول په آیات باندې جړل وي چې د الله په نيز باندې مو عالمان نه یو ځکه الله عالم هغه چاله وي چې د قرآن د مثالونو په مقصد باندې کوي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم پدې آیات مبارکه کې اوس د مال د قبولیت د پاره د خیرات د قبلېدو د پاره پنځم شرط ذکر کړي چې مال په خرج کو خیرات دیو کو نو دا غیر پاره کم شرطونه دي څلور شرطونه بیان شول دا پنځم شرط دی چې پاک او کرمال دا د الله په لار کې خیرات کوي نو الله به قبلېږي دا نه چې ګندا او حرام مال له الله په لار کې لګي رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمای ان الله طيب لا يقبل الا طيبا الله رب العالمين پاک دې پاک مال قبلای نو حرام مال کو سب صدقه کوي خیرات کوي پاغي باندې ورله اجر او ثواب نه ملاويږي بلکې بعض اهل علم خودم رسختی او تشدد کړی دی چې حرام مال له او کسره د سود مال نه او د هغه په خیرات او صدقه کولو د ثواب نیت وکړي نو یې ته کفر لرسي حرام مال باندې څنګه الله لزان نږدې کوي دی وجنه اهل علم ذکر کړی چې یو سړي سره د سود مال نه نور په حرامه طریقې حاصل کړي او اوس خپل مستحق له واپس کول شي توبه وباسي نو سبا کوي دغه ګنده مال دی راواخلي او چاله دی داسې ورکړي لکه انسان سره ګند نښتې او د ځان نه غورځوي نیت د ثواب به نه کوي الله رب العالمین غیرتی بادشاہ دی چې الله د پاره د ارسل لرکل الله به بدلی ورکوي خو د نیت او مقصد به د ثواب نه وي ځکه ان الله طیب لا يقبل الا طیبا الله رب العالمین پاک دی پاک قبلي امام نفسی رحمت الله علیه په تفسیر مدارک کې وایي چې دا آیات دلیل دی چې د تجارت او د سوداګرۍ په مال کې زکات ورکول فرض او لازم دي یو انسان سره مال نه د تجارت لپاره نو په دغه مال باندې چې کال تیر شي په دغه باندې زکات ادا کول فرض او لازم دي سلوي ختمه روپۍ به ورکړي چې د ربع العشر ویل شي او مما اخرجنا لكم من الارض کی اشاره د دې لکه کوم فصلونه او میوه الله رب العالمین د زمکه نه د باغونو نه روټو کوي نو پاره کې پتا سبحان د زکات فرض ده چې غیله عشر یا نصف عشر ویل شي کبا علیم بکدا یا دغه شانتی په چینو باندې وبکیږي او زمیدار لپاره کې سکړه او تکلیف نشته نو داغه په فصل کې بل سمه یې سورګي دی له عشر وای او کنه رسید مثلا او نهر دی داغه مالیه دی ورکي او دل د دې په وبخور کې کړه او تکلیف دی نو په دغه فصل کې بیا شلمه هي سره چې د ویخ نه فصل له خپل وګ ورکړي او باران او وګولې ضرورت نه ویني په دې کې عشر دی لسمه یې زکات ده او کوم چې په ارټ باندې او په غوان باندې په تخوا ارټ کې د وګ کولې یا نورونه دي او زمیدار لپاره کې تکلیف نه نو په دې کې بیا نصف عشر دې شلمه یې صدا لکه نن سبا په پټو باندې خلکو شیشې لګولې دي پاغي باندې پیسې باندې کړې دي او پټه او فصل چې وبکې نو تکلیف په دې کې شلمه یې صدا او دا آیات مبارکه دلیل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د فارا چې د زمکه نه کم فصل راټوکیږي نو پاغي کې زکات لازم نه چې دا به عشر یا نصف عشر او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دا کم فصل چې د زمکه نه روټو کېدو را زرغون شو کدا لګ دی او کډیر دی نو په دې کې زکات ادا کول فرض او لازم دي ځکه قران وی ومما اخرجنا لكم من الارض مال لګوي زکات ورکوي تاسو د هغه فصلونو نه چې الله رب العالمین د ځمکې نه راټوکولي او جمهور اهل علم د دې لپاره مقدار ذکر کوي هغه مقدار یاد وي چې د ځمکې نه کم فصل دانې او میوې کېږي چې تقریبا شپږ نیم سوه کیلو له هغه ورسي شپږ نیم سوه کیلو له حدیث د صحیحینو کې راغلی دی رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي لیس فی ما دون خمسة اوسق صدقه د پنځو وسقو نه کما کما غله د ځمکې نه راټوکېدلي شوي نو په دې کې زکات لازم نه دی وسوق صحوا یو پیمانه و چې پاغې کې شپېته سواع راتلل او یو سواع چې کوم د حجاز مقدس د مکی او د مدینې د خلکو د تقریبا سکم درې کیلو برابرېږي نو پنځه وسوق نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړي یو وسوق شپېته ساع ده نو د دینه شپږنیم سو کیلو جوړیږي په دومره اندازه کې کړه چا میوه او دانی وشوي نو په دبا د زکات ادا کول فرض او لازم دي که باراني ځمکه نو پاغې کې به لسمه ورکوي که نهري او ارټي ده نو پاغې کې به شلمه او جمهور علما دا هم وایي چې دا سبزی او ترکاری کم په پټو کې کیږي خلکو کرلی پرې کې وای زکات نشتا ځکه حدیث د سنن دار قطنی دارنګ د جامع الترمذی کې راغلی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ليس في الخضروات صدقه په دې سبزو او ترکارو کې چې د زمکه نه روټو کیږي په دې کې زکات نشته خو صحیح خبره ده دا حدیث ثابت نه نه ضعیف نه امام ترمذی رحمت الله علیه چې په جامع کې کله دا حدیث ذکر کړی او دا حدیث کمزور دی او په دې باب کې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صحیح روایت نه راغله چې پاره کې دا بیان چې د پټینا کما غلو کم سبزی وشي کم ترکاری وشي هغه کې زکات نه د قران کریم عموم دا وي چې د زمکه نه شي روزي نو په هغه کې زکات لازم ده او صحیح حدیث د متفق علی دا وي چې دا شپږنیم سو کیلو لورسي نو دا په مسله کې د قران او د سنت مطابق راجح قول نه او د سونی او د چاندی او نصاب فریضه کې ذکر نشو او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام هغه په احادیث کې ذکر کړی دی صرف سونه چې چا سره د غي نصاب دی ونی میټولې ونی موتولونه که چرته کم ده او د سره نغدي پیسې نشته چاندی ور سره نشته نو په دې کې زکات نشته چې ونی موتولونه ورسې د نو بیا په زکات لازم او ضروری دی او د چاندی نصاب دی دو پنځوس نیمه تولې او کنه د چا سره چاندي او سونه ګډ وډ دي نو بیا به دا قیمت لا اړای د دې قیمت کې د 52 تولې چاندي برابرېږي نو بیا دا کس صاحب نصاب دې کال چې تیر شي زکات په باندې فرض ده او دا مثلا د اهل علم په منځ کې اختلافي ده چې زنانه سره کاله د استعمال د پاره او کوم ځای ورات دي نو په دې کې زکات شته کنه جمهور علما وایي چې استعمال په کالو کې زکات نشته او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې نه په دې سونا او ځای وراتو کې ثمنیت پروت دی دا داسې دي لکه تاسو سره نقد پیسې نو کدا د استعمال د پاره او کدا غیر استعمال لپاره په دې کې زکات لازم او ضروری دی او دا قران کریم د زکات اصناف هم ذکر کړی دي اته اصناف ذکر کړی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها چې دا فقراء او غریبانو او مسکینانو له بدا زکات ورکول شي او کله چې پر رشتہ دارو کې څو غریب او مسکین نه نو خبر دا ده چې غلې ورکی دو اجرونه په ورله ملاوي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي صحیح حدیث یو اجر د خپل ولي ورله ملاو شو او دویم اجر د دې چې د زکات ادا کو غ صدقه ورته او بیا په دې کې د اهل علم اختلاف د چې آیا د خزي صدقه او زکات په خپل خاوند باندې کیږي کنه دا خو اتفاقی خبره ده چې د خاوند زکات په خزه نه کیږي خو د خزي زکات دا په خاوند باندې کیږي کنه د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دا دی چې خزه خپل فرضي زکات خاور لور کول شي کچر تا غریب او محتاج وي ځکه صحیح حدیث تراغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام بخاری ذکر کړی چې زنانه ول یو ځل وعظ او نصیحت کو د اختر فرض باندې ورلوي چې په ور کې مې ډېرې کثرې خیراتونه کوي نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بیوی کور لراغه او صحابي له وی چې نبی رسول الله د خیرات حکم کړي نو کله ما خیرات او صدقه پتا کیږي تعالی به در کوم نو ور لوي چې لار شه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کا نو زینب چې دا د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بیبي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغه تاسو وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوي چې ستا خاوند ډېر حقدار دی ځکه هغه غریب او محتاج دی نو ته صدقه ورکول شي نو یې صدقه په حدیث کې عام راغلی فرض لم شامل ده او نفل لم شامل ده دا د صاحبانو مذهب دی په مذهب حنفي کې امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله چې غیب خزا خپل خاون له صدقه او زکات ورکول شي چې کله غریب او محتاج وي او رسول الله عليه الصلاة والسلام ندي زکات د مستحقین مبارک وي چې لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره خوي صحیح حدیث د سنن ابي داود ترمذي وغيرها چې دا زکات او صدقه مالدار له ټول حلال او جایز دي یو سړی مالدار دی هغه زکات غسل روا او جایز نه دي او د ذی مرت سوی معنا دا د چې سره کار کسب کول شي په صحت باندې روغ دی خو صحت مند دی دا الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د لم زکات او سل حلال او جایز نوي ولا تنمو الخبيثا او قسم کوي تاسو د رضی او بیکار مال منه د دینا په زکات کې د درمیانه مال ورکه چې نه انتهایی بهتر وي او نه بیخي کمزور وي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام چې خپل عاملین لګل د زکات د اغستو د پاره چې خلکو نه به زکاتونه راجم کول نو غیله به دا حکم کولو چې اعلی مال تن ماخلی ادنا ماخلی درمیانه درمیانه راخلی ولا تيمم الخبيث او قصد اراده مکوي دردي او بیکار مال منه ددینا خو کنه سترګې دې پټې کې چې زما سوس بده خفه کیږي راشه پکار دې نه نه او دا مال خنره خود دې د زړه د پاره واخلا نو دا مال ملګ وي دا چې په زکات کې مو ورکوي واعلم وفوه شيء ان الله غني حميد يقينا الله بفروا او بهاجت دې حميد سائل شعر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد